بسم الله الرحمن الرحیم و ایوب او یاد کا ایوب علی السلام اذ نادى ربه کل جواز کو رب خپلتا انی مسنی الضر یقینا رسیدل ما ته تکلیف وانت ارحم الراحمین او تی ډیر زیات رحم کوونکې پس تجبنا لون پس قبول کړم د د لپاره دعا د پکشفنا نو لری کوم ما هغه تکلیف به چې په د باندې لرې کړو موږ ما به هغه چې په د باندې من ضرین د تکلیف او د بیماری نه واتیناه ورکو موږ د ته اهله اهل د دو مثلهم او داغه پشان معهم دا سره نور ای تولس بچی مړو نو الله ولا 24 ورکړو 24 مړو نو الله 48 ورکړو یاره رحمتا من عندنا دا مهرباني و زما د طرف نه و ذکر او نصيحت للعابدين د پاره د بندګۍ کوونکو څوک چې د الله بندګي کوي نو الله ولدا سی ور کوي و اسماعیل او یاد کې اسماعیل علیہ السلام او ادریس علیہ السلام او ذلکفل او ذلکفل یاد کې کله من الصابرین دا ټول صبر کوونکو نه وادخلناهم ما داخل کړ دی لره په رحمتنا په خپل رحمت کې انهم من الصالحین یقینا ودیو د نیکانونه نو نیکان ټول پیغمبران دي نه کامیابونه وذنونی یاد که مهی والا اذ ذهب غاضبا کله چې لاړو غصه د الله د پاره خپل قوم ته په ظن د خیال کو الله نقدر علی چې تنگستیا برانه ولوم په د باندې دا معنی نه چې مون قدرت نه لرو په دې دا د کوپر معنی الله نقدر علی چې مونږ به تنگستیا رانه ولو په د باندې پناه دان او आवाज وکړو په ظلمات په تیارو کې ګڼې تیارې وې کنه یو د دریاب او یو شپه وه یو وریځ وه او بله د مهي خېټه وه الله اله الا نشته رب الحاجتونو سر کوونکی الا انت مگر ته سبحانک پاکی د الله تعالی رینی کو تم من الظالمین یقینا یم زد کمی کوونکو نه ظالمین هغه چاته وی چې دا سره ما سره د خلاصي اسباب نشته دا معنی نه چې زه ګناهګار يم ډېر غټ اني كنت يقينا يم زمين الظالمين د کمی کوونکو نه ما سره اسباب د خلاصي نشته د دې مینه د دې دریاب نو د دې تورو تیارو کې بز چر تخلاصيږم پس به خلاصيږم الله بس ته به خلاصې نو پس تجبنا له نو پس قبول کړم موږ دعا ده او نجینا او خلاص کو دل رب من الغم د غم نه او د تکلیف نه وکذالک هم دقرنګي ننجل مؤمنین ز خلاص هم مؤمنان لرا و زکریا آیات کې زکریا علی السلام دا بل چې دغه خو جیل په جیل کې ودا بل بچی نشته دی دی مله ته چې غوي و زکریا او یاد کا زکریا علی السلام ان دا رب وکړه جواز وکړ رب ته رب لا تذرنی الله مپرې د مال را پر دن یوازي و انت خیر الوارثین او ته غره ویرا میراث ور ورکون کې انت خیر الوارثین ته غره وارثانو نه دی معنی سم الله میراث خور ور کون کې یا طیب خیر الوارثین خ میراث رون کې پس تجبنا لو دا معنی سره وانت خیر الوارثین ای غره س د وارثانو نه څه مطلب ته چې چل الله سو لچاله وارث ورکې بهترین وارث ورکول شي ستا قادر دی پس تجبنا لو پس قبول کړم موږ د پاره دعا د دوام نه لو دا درې اجزا دي د عبادت یو مینا او دویم رغبت یرا او دریم عاجزی والتي يغزن احسنت فرجها جز بچی ساتلې او خپل شرمګاله دا پر پخنا فيها په پوکي حکم د دې په گریوان کې فيها کیږي بیا په کې موږ دې په ګریوان کې مې روح نه د خپل روح نه وجعلناها او ګرځول موږ دې لرا وبناها او بچی دې لرا آیات للعالمین یو نه خد پار د مخلوقاتو انها زما د قدرت ان هذه امتكم یقینا دا ستاسو دین دی امت واحده دن دین یو دلته امت په معنا دین دی وانا ربکم ذا رب تاسو په عبادت خاص دی الله بندگی وکي وتقطعوا امرهم او ټوکړې ټوکړې کو دیو خپل دین بینم په خپل منځ کې خلکو کلون دا ټولې نه نه موږ تراجعون واپس کیدونکې دي فمن يعمل من الصالحات چا چې عمل وکړو موافق د شریعت او هو مؤمن وي د موعد بلا کفران نه بینا شکرې لسعی د د مهنت او د کوشش ته چې څومره دانو کړو نو الله یې قدر کوم و ان لو الله کاتبون یقینا یوم لیکون کی وحرام او بندي علا قريت پاک کلیوالو باندې اهلکنا چالا کړی دی مونږ دیو انم دیو لا يرجعون نو پس کیږي دنیا ته سپی حرام دی دا بیر تراو پس کیدل دا باندې یا وحرام نو مقرر شوی دا علا قريت پاک کلیوالو باندې اهلکنا چې مونږ لا کړی انم دیو لا يرجعون نو بس کیږي دنیا ته دا په مقرر دی بیا دنیا ته نه راځي رو راځي رو رو نه راځي رو هغلته لاړو بس وی قبر ته راځي خرو دې ته نه ګوري حتی اذا فتحت کله به دا روح بیرته راځي حتی فتحت یاجوج و ماجوج تر دې چې کول پرام ورستل شي یاجوج و ماجوج و من کل حدب او دیو د هر غونډه نه انسلون را بهیږي با وا منډي به انسلون دا رازغری بلکې د صفاتې زبرانه کې د باندې نه سړی شګه په ناوه کې واچي او را به یې دي سي تیز ګڼ به یې کنه او دا د قیامت نه خدانو روحونه به دغه ټیم کې واپس کیږي چې دنیا ورانی کې دي دنیا به ورانه شي بس بیرته به خلک بیا پر تر پورته چې دا قیامت علاماتونه دي واقترب الوعد الحق او نږدې بشي وا درشتونی فاذا هي شاخصه بس ټیغي براوتی ابصار الذين كفروا سترګې دا کافرانو وای بدی ویا ویلنا هاي ارمان قد كنا في غفلت يقينهم په غفلت کې من آزاد دی ورځینا بل كنا ظالمين بلکې هم ظالمان انکم یقینا تاسو ما تعبدون اج تاسو بندگی کوي من دون الله یا علاوه الله نه حسب جهنم دا خشاک د جهنم دی انتم تاسو لا دی جهنم تواردون ورتون کیي لو کان هؤلاء الهتن کچروي دا خلق چې دوی مدد کوي خدایان ما وردوا نه به ورغلي دي جهنم ته وکولون بیا خالدون دی وټوله می شي په دې جهنم کې لهم فیها زفیر دی د پر پر جهنم کې سلګي هم فیها لا اسمعون دی په دې جهنم کې ناوري د خوشحالي خبري ان الذين يقننا خلق سبقت لهم من الحسنى چې مقرر شوی دا زموږ د طرف نه دی په پاره الحسنى جنت منشي په سهار چې لاړ شي نو خپل پایلونه خواره کی کنه نو چې مازیګر راځي نو ټول پاغه یو تسمه کې راون غړي وې ده دغه شان الله د اسمانونو مزه راون غړ کما بدانا ولا خلقین لکه څنګه چې پیدا کړی مونږه اول ځل باندې نعیده نو بیا به واپس کو نو وعدنا علينا لوز په منینا کنا فاعلین یقینا مون کون کی دا کار ولقد كتبنا في الزبور یقینا مون لیکلی دی په زبور کې من بعد ذکر پس د تورات نه ذکر نه مراد دی تورات ان الارض يرث یا ذکر نه مراد قران هم کې دی ان الارض یقینا زمکه يرث عبادی الصالحون چې په میراث کې بوړي دی لرا بندګان نیکان چا سوګری د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم امتیان دي نو ذکر نه مراد قران جو په قران کې الله دا لیکلي دي کنه ان فی هذا لبلاغا یقینا پدې کې دی خامخا نصیحت لبلاغا پدې کې د رسول لی قوم دا قوم د پر عابدین چې عبادت کوونکي دي وما ارسلنا کنه د لګل موږ تعالی الا رحمتا مگر رحمت للعالمین د پاره د مخلوقاتو پیغمبر اسلام ټول عالم د پاره سو رحمت رحمتو دا معنا ده یا د عالمین انسانان پیریان دي داغه پر دي قل انما یوحى الی ورته وایا یقینا یوحى وحی کړي شي الی ما ته انما الهکم اله واحد یقینا حاجت روا تاسو حاجت روا یو دی فهل انتم ای تاسو مسلمون غاړې خو دن کی فإن تولوا کدیو مو واړو په غلا د دغه خبر در کوم تاسو علی سوا ان په برابرۍ باندې یا علی سواء په برابر خبره چې زموږ تاسو منځ کې یو شان ده وای نه درې زنه پیګه ما قریب چې نږدې ده قیامت ام بعیدون کلره ده ما تو عدون هغه چې تاسو الله اوس کې دیږي انه یعلم الجهر یقینا الله پیګه په ښکارا کو وینا من القول ده وینا ويعلم او پیګه ما تکتبون پاو چې تاسو پټوي وای نه درې زنه پیګه لعلو فنتون شاهد چې دا قیامت ازمایش وی عذاب شي دا رستو کېدل د دې قیامت یا رستو کېدل د عذاب و ان ادري زنه پیغام لعلو شاید دا رستو کېدل د عذاب فتنه امتحان وي تاسو لپاره و متاعونه پیدا الہین در یو وخت پوری قال رب يحكم ویلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم الله په صلاو کې بلاق په حق سره او ربنا الرحمن المستعان او رب زمونږه مهربان ذات دی المستعان چې مدد ترنه غوښتل کی یا علامات صفون پاس چې تاسو بیانوي